صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تنحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي دا ابو ذر سے روایت ته ابو ذر غفاری او دا کرنګ دا روایت د معاذ بن جبل له هم دی معاذ بن جبل دا بل صحابي دی فرمایي چې پیغمبر اسلام و فرمایي اتق الله حيث ما كنت اتق الله حيث ما كنت کوم ځای کې چې می دا الله نه یاره پیدا ته ځان لای خلق دې نه وي یا خلق دې ویني د پټول حالات کې الله تخکار ہے الله تخکار ہے دا الله نه اختیار ابي هغه فرمایل چې ګناه پسې نیکی کا اتبع اتبع السيئه الحسنه ګناه پسې نیکی کا تم حاضر کده نیکی به ګناه روانه دغه ورته محترم ګناه په نیکی سره رواني یو بل ته خدای فرمایي وتبع السیئه الحسنه ګناه پس تابع ته نیکی نیکی ور پس وکا تمعها دا ګناه به الله را نیکی روانه دا څه او بیا ته فرمایي خالق الناس بخلق حسن د خلق سره خسته اخلاق ساتي ترمذی روایت ده مداخرت په تل کې بهترین ډول مکروم شیان قافله تل درنه جامه انا عبد الله بن عباس بن روایت ده دیوائی میں پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام شاہد پر سورنا مانا ناظر پیغمبر علیہ السلام پر بلیا غلام اے لگا اے جوان لدا بہترین الفاظ دی پیغمبر اسلام پر ملیا اولا اے جوان انی اعلمک کلمات زتا ته کلمې احفظ الله يحفظك دا کلمات حفاظت کوه الله مستا حفاظت کوي او احفظ الله تجده تجاهك تدا الله د احکامات حفاظت کا تجده تجاهك تب الله تعالی خپل وړاندې ویني الله بستا حفاظت کوي الله تعالی مددګاری خدای وی عبد الله بن عباس ته ټول امت ته خبره کچره غواړي الله زما په میدان کې مددگار شي اسباب د شر اختیار لګور ایتن د شر د او خیر د دوام شر کې کوم خیر نه لایي دې سره د من خو دې سره ونه تاسو د دې جنات د اخرت کې کامیابی والانه د اخرت اسباب د اختیارولو لپاره وجس تعال تبستعين بالله او کمدن غړي نه مدد الله نه واړه وعلم هوشا ان الامه لو اجتمعت على ان ينتهوا بشيء فدا ټول امت راول شي او تاسو د څه شي پیدا کول غواړي لم ينتهوا الا بشيء قد كتب الله لك ایتا ته پیدا نشته نو بل مګر هغه شي چې الله تعالی تعالی باندې کوي چې کوم شی الله تعالی لپاره لیکل خدای دې پایله ته ورسول شي د دې نه علاوه ته پایله نشته دا زمونږ عقیده ده چې مخلوق دا یو د طاقت په وجه سم نشي ټول مخلوق راوړي چې تا ته فائدې راځي او موږ ته الله ته علم او چې دې باندې کار کوي چې شر کار کوي او الله ته علم کې راتلل یا لیکل په دې سره ته مجبور وي لکه آسان مثال دی دا علماء ته مثلا پته ولګي چې یو نه دی تصدیق یا چې ته بلار کې راکتل کی ما د کتاب په لیکل چې دا لاندې کاکا دا زی دا خیرت په سفر ده ان په دنیا کې انک غریب پیغمبر د خدای فرمایلی چې دا څه کې دی بس ته مسافر اجنبی او مسافر انسان ته پولیش کې تا تیا پر بار کې بنا غسل وې درک لاندې دا دې خبره سره شیطان دی دا چې شک نشته علما فرمایي چې جنت ملاوي د الله د مستیا ملاوي د الله په قدرت ملاوي عمل اسباب او لار الله فضل ته نزدیکی کې پدې دا تاسو کوم وګړه هغه ته شیطانو کارو الله فضل ته چې نزدیکی دا الله غضب ته نزدیکی دا عمل چې دا مقرب للفضل دی انسان دا الله مهربانه ته نږدې کی نو بیا ورته الله ته د جنت ته وایي او دا یو آسان مثال دی لکه مثلا ته مثلا کوټه کې نه یو کس ته امر وتا کړی دا انت کې هناست انتظار کې خلک روح دي